الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واحتجت المعتزلة بوجهين الأول أن الأمة بعد اتفاقهم على أن مرتكب الكبيرة غرض د شارح رحمت الله علیه تعلیق د شرحنه هغه ترجیح د ما هو الراجح عنده ده مخکې مګو تاسو ویلو چې دا مسله چې کله سړی ګناه کبیره وکي په دې سره له ایمان نه وځي او کنه نو درې قولا ویلی وو یو قول د اهل سنت والجماعت او دویم قول دی معتزله او دریم قول دی خوارجو رای د اهل سنت دا و چې مرتکب د کبیرې له ایمان نه نه ده وتلی او رای د معتزله و دا و چې دا له ایمان نه وتلی دا په کفر کې نه ده داخل رای د خوارجو دا و چې کبیره خو لویه خبره ده له یو سړي نه صغیره ګناه وشوله دا له ایمان نه وتلی کافر ده. واسطه، په مابین د کفر و ایمان کې ستنه. په دې سره مؤمن نه شي پاتې کېدلی نو چې کله د ایمان نه ووت معلومه دا ده چې دی په کفر کې داخل ده. د اهل سنت والجماعت دپاره دلائل ذکر شول چې قول د اهل سنت دا د کتاب الله نه هم ثابت او دارنګ له سنت رسول الله نه هم ثابتو او دارنګ له اجماع د امت نه هم ثابتو نن دلیل د معتزله خوارجو ذکر کوي رد کوي په یغو باندې نو چې کله د یغوی دلیل رد سي نو معلومه ده سوله چې قول اولی دا به قول حق وګرځي نو په دې سره ترجیح د ما هو راجح کېدلی سي نو د یایي چې معتزله و په دوو طریقو دلیل نیولای ده یوې دا ویل دي چې کله د سړی نه ګناه کبیره صادره سولا نو اوس یقیني خبره دا ده چې په دې سره خو دی فاسق ګرځي نو اوس دی له ایمان نه وځي له ایمان کامل له ایمان کامل نه دی خارج ده نو اوس دی یایی چه دا خبره چه دی کافر ده او که نه نو دا اختلافی وه ځکه خوارجو ویلی چه کافر ده او اهل سنت ویلی نه ده کافره او دغه خبره چه دی له ایمان او دی منافق ده او که نه نو دا خبره هم اختلافی وه حسن بصری رحمت الله علیه ویلی چه په ګناه سره دی منافق ګرځي جمهور علما ویلې چې نه دی په ګناه کبیره سره منافق نه ګرځي نو اوس دا فسق دی دی عاصی دا امر متفق علیه وو فاخذنا بما هو متفق علیه نو مګه اختلافي امور پرې خودله په هغه اتفاقی امر باندې مګه قول وک نو ځکه مګه دا ویلې چې دا سړی هغه ل ایمان نه وتلی ده او په کفر کې ولې نه د داخل وي ځکه د دې وجه موږ ویلې وه چې کفر د موږ په نسبندې عبارت ده عن عدم تصدیق او دلته خو د دې شخص د پاره تصدیق باقی ده نو دې وجه نه مسله دا سوله چې دا سړی له ایمان نه وتلی خو کفر کې نه ده داخل دویم دلیل دا ویلې ده دویم دلیل دا ویلې ده چې قران کریم کې الله ویلي دي چې افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا الله تعالی مؤمن مقابل د فاسق ګرځولای ده الله تعالی هغه مؤمن مقابل د فاسق ګرځولای ده تقابل به هلته صحیح سي چې د دوی په مابین کې غیریت راسي، نو فاسق هغه چا ته وویل سي چې هغه د مؤمن نه غیر وي، نو معلومه سوله چې یو سړی مرتکب د کبیرې ده نو دی خو فاسق یقیني ده، نو دا به د مؤمن نه غیر وي، نو مؤمن به نه ورته ویل کیږي. او کافر هم نه ده ځکه کافر یې دی لره چې دیغه تصدیق نه وي موجود دلته خو د دې پاره تصدیق موجود ده نو معلومه شو د موږه مسله ثابته شوله چې انه ليس بمؤمن ولا کافر نه دی نه مؤمن ده او نه کافر ده او دویمه خبره ده ده دویمه خبره دا ده چې نبی کریم علیه السلام ویل دي لا ایمان لمن لا امانت له پیغمبر علی السلام یې لا یزنی یزانی او هو مؤمنون چې چا د پاره امانت نه دی د ایمان نه نو خیانت په امانت کې دا چون کې کبیره ده نو مرتکب د کبیره نبی کریم علیه السلام یې چې دا مؤمن نه ده ایمان نه ده موجوده معلومه شولا چې په دې سره د ایمان نه وتلی ده او دا رنګه پیغمبر علی السلام یې لا یزنی الزانی او هو مؤمنون نو اوس لا یزنی الزانی او هو مؤمنون یو زناکار زنا نه کوي په داسې حالت کې چې دی مؤمن وي نو معلومه شوله دا خبره چې دلته پیغمبر علی السلام نه فدی ایمان وکړه نو مرتکب د کبیره مؤمن نه ده خو چې مؤمن نه ده بل طرف ته کافر هم نشو ورته ویلی ځکه کفر ویل کیږي عدم التصدیق ته او دلته خو د د لپاره تصدیق موجود ده منو ثابت سولا چې انه ليس بمؤمن ولا کافر نو دی راغی د دینه جواب وک چې صاحبہ قران کریم کې چراغ له افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا فاسق په مقابل د مؤمن کې راغی خو قران کریم خو اعلی ذکر کوي اعلی فسق دا دا چې سړی کفر ته ورسیږي نو الته فاسق په معنا د کافر باندې ده نو الله یایي چې آیا د مؤمن او د کافر په مابین کې مساوات شته نه نو دلته چې دغه فسق مقابل د ایمان راغلی ده مراد له فسق نه اعلی فسق ده او اعلی فسق سره صاحبانو کفر نو دلته لدینه کافر مراد ده نو لهذا مغایرت په مابین د دواړو کې ثابت ده خو دا د تاسو لپاره مستدل نه ثابتېږي کته یې چې نبی کریم علیه السلام ویل چې لا ایمان لمن لا امانت له یا ازانی ازا لا یزنی یزانی او هو مؤمنون نو دا موږ یو چې پیغمبر علی السلام په طریقې د زجر ویل دي پوپیدلی او یا دلته دی پیغمبر علی السلام مراد دا ده چې دلته نفي دی ایمان ده علی وصف الکمال چې کامل مؤمن هغه څوک نه ده نفس ایمان خو موجود ده ځکه تصدیق استه خو لیکن کامل مؤمن هغه څوک نه ده چې دیغه د پاره څه نوي امانت نوي او کامل مؤمن هغه څوک نه ده چې د زنا کوي په دې ایمان کې فرق ده دا ایمان کې نقصان ده نو د دې دا مطلب نه ده چې دی کافر سو جواب باندې پوه شئ اول جواب دا ده چې دا قولین د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام علی سبیل الزجر دی دا زجرن پیغمبر علی السلام دا حکم ذکر کړی دا او دویمه خبره دا ده چې دا په طریقې د تغلیظ سره راغلی دي سختی او شدت پیغمبر علیه السلام کړی دی دغه امرینو د پاره چې زنا ته څوک نږدې نسی او دارنګ خیانت څوک نه کی او دریمه دا ده چې دلته نفي اغا د وصف د ایمان مراد ده نو معنا دا ده چې دا مؤمنان کامل نه دي په وصف کامل سره دوی مؤمنان نه دي دا نه چې بالکل په دوی کې ایمان نه ده موجوده نو لهدا په دې سره استدلال هغه د معتزله و نه صحیح کیږي په دې خبره باندې پوه شئ دلیل څه ده وی دلیل خو مخکې موږ ویلی یو کنه حتی چې نبی کریم علیه السلام دا ویل چې یو سړی نفس کلمه د توحید ویلی وي دی به جنت ته ځي نو ابي ذر رضی الله عنه بیا بیا دا پوښتنه وکړه چې و ان زنا و ان سرق و ان زنا و ان سرق نو پیغمبر علی السلام بیا ور سره معادول و ان زنا و ان سرق و ان زنا و ان سرق اخر کې ورته ویل علی رغم انفه ابي ذره که ابي ذر صاحب په دې خپه کیږي هم کنه بس دا د الله تعالی فیصله ده دا به جنت ته ځي او دا هم یقیني ده چې کافر هغه جنت ته نشي تللی نو معلومه شوله چې په دې سره له ایمان نه وتلی نه ده په پیدلې کافر ده نه نو قول د معتزله او دا مردود او باطل قول ده په دې یو خبره پوه شئ دویمه خبره دا ده چې خوارج دا ویل چې کبیره خو لري خبره ده که له یو سړي نه صغیره ګناه وسوله نو دا مؤمن نسی پاتې کېدلی دلیل دیغه د پاره څه ده دلیل دیغه د پاره دا ده چې قران کریم کې الله یایي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون نو چې یو سړی د خدای په حکم فیصله نه کوي په دې خبره باندې پوه شئ نو معلومه ده دا چې دا خو ګناه ده کنه نو اوس په دې ګناه سره الله تعالی ترتب د کفر وک کنه چې ومن لم يحكم بما انزل الله چې چا فیصله په ما انزل الله و نکړه نو دا له جملې د کافرانو نه ده معلومه شو چې مرتکب دی ګناه هغه به کافر وي او بل قران کریم کې الله یای ومن کفر بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون فسق فسق او کفر الله تعالی یو شی ګرځولای دا نو ویلې دي چې چا کفر وک رسته لدی ایمان نه نو دا فاسق ده نو معلومه سولا چې د دوی په مابین کې نسبت د مساوات چې هر کفر فسق ده او هر فسق نه سولې پوي په خوارجو استدلال څنګه وک یغوی ویلې چې ګورا په صغیره ګناه بندم دی له ایمان نه وځي اوس په دې سره دی خو فاسق ګرځي او فاسق او کافر الله یو شی ګرځولې ده معلومه سوله چې کافر فاسق ده او فاسق دا کافر ده ځکه الله تعالی څو ویلې ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون چې چا د ایمان نه بعد کفر وکړه دې ته الله تعالی فاسق وویل کنه خو معلومه شول چې د دې دواړو په مابین کې نسبت مساوات ده کل ما صدق علیه دی یو هغه ما صدق علیه دی اخر دی او کل ما صدق علیه دی دی اخر هغه ما صدق علیه دی دی بل دی او خپېدلې معلومه شوله چې د ګناه په وجه باندې سړی کافر کیږي او نبی کریم علیه السلام ویلي دي من ترک الصلاه متعمدا فقد كفر قصدا یو چا منځ پرې خو ده پیغمبر علی السلام یې دا سړی کافر سو نو اوس که دی ګناه کبیره په وجه باندې دی ګناه په وجه باندې سړی کافر کېدل نه پیغمبر علی السلام ولی ویل چې فقد کفر قران کریم کې الله تعالی یې بل ځای الله تعالی ای ان العذاب على من كذب وتولى لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى نو الله تعالی ویل چې د جهنم عذاب هغه د مکذبینو د پاره ده او د هغه چا د پاره ده چې هغه له ایمان نه اوخته وي یا راضي کړي وي نو دغه معارض هغه له ایمان نه هغه کافر ده کنه نو هغه خو کافر ده نو لکه څنګه چې کافر هغه به په جهنم کې دغه شان الله تعالی ویلې چې لا یصلاح الا الاشقى الذي هغه بدبخته کسان چې ګناهونه کړی دي نو هغه به د جهنم ته ځي په خبره باندې پوه شئ نو چې کله دغه حکم د دواړو د پاره علی سوی ثابت څه خو معلومه شوله چې د کافر او د فاسق مابین کې فرق نشته نو فاسق دا کافر ده او کافر دا فاسق ده وپېزله او بل خبره دا دا قران کریم کې الله یې ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين الله تعالی فیصله دا وکړه چې رسوایی به نن ورځ او دغه بیکار عذاب به نن ورځ په کافرانو باندې او دا خو دی مګه دا خو تاسو منه اهل سنت چې کله یو سړی ګناه وکي او دی غینه توبه ونه باسي نو الله تعالی به جهنم ته رسي کنه ټیک ده د کافر د داخليدلو او د مؤمن د داخليدلو د جنت د جهنم ته تللو فرق به وي هغه دا ده چې د یغه تلل به د یغه د اهانت د یغه د تذلیل او د یغه د تعذیب د پاره وي او مسلمان ته چې دغه جهنم ته تلل وي دا به د تطهیر د پاره لدی ګناهونه به الله پاکي خو خبره دا ده جهنم ته بدی ځي کنه دا خو تاسو منئ او د جهنم متعلق الله تعالی فیصله څو کړه ان الخزي اليوم وسوء على الكافرين چې دا د کافرو د پاره ده خو معلومه ده چې د کافر ده کنه کافر نه وي ولې ته جهنم ته دا چا ویلې خوارجو د لارې لږ اوږده شو تازیان ته ورسېده شارح رحمت الله علیه تعبیر کوي هغه یې چې دا ټول آیتونه د څومره ویلې او احادیث مبارکه دی ویلې دا متروکه ظاهر دي په دې ته پیدلې نه د دې ظاهر نه د مراده و الا فیلزم تعارض بین النصوص په نصوص قطعیه او کې تعارض نشته نو د دې وجنه مګه د دې لپاره محمل صحیحه وکوته او ویلې چې د دې دغه ظاهر معنا نه د مراده د اول آیت مبارکه چې تا ویلې چې ومن لم يحكم بما انزل الله د دینه مراد عدم الحكم نه عدم التصديق ده چې د یو چا تصدیق په ما انزل الله نو معنی نه نو چې تصدیق په ما انزل الله نه اخ خودم کافر د موږ یو په پیدلې دا نه چې چاره پښتو مرکه وکړه د ایمان نه وتلې په پیدلې او دویمه خبره دا ده دویمه خبره دا ده چې دلته د دې مطلب دا ده چې ومن لم يحكم چا د الله په حکم فیصله نه کوله په طریقې د اجتهاد سره دا سپک ګڼل نو سپکاوی د کتاب الله سپکاوی د قران دا کفر ده په پیدلې او درېمه دا ده چې صاحبہ دا آیتونه خو هغه د امم من قبلنا دی یغوی متعلقه احکام دي دا الله تعالی د يهودو متعلق ویلي دي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم ال... دویمه خبره دا سو دیغوی د پاره تغلیزو د امت مرحومه د نبی کریم علیه السلام د پاره الله تعالی بیا یسر راوسته دویمه خبره دا سو چې تا ویلې ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون دلته کفر په معنا ده ا معنا لغوي سره ده نو مراد له کفر نه کفران نعمت ده چې چا د الله تعالی د نعمتونو قدردانی ونه کړه د خدای شکر ادا نه کړ حالان کې په د لازم ده نو دغه سړی هغه فاسق ده او دا خو صحیح خبره ده چې څوک د الله د نعمتونو قدردانی نه کوي نو دا سړی هغه فاسق ده کنه نو لدینه د دوی کفر ثابتېږي په پیدل دوا دریمه خبره دا ده چې کته یې چې نبی کریم علیه السلام ویلې من ترک الصلاه متعمدا فقد كفر نو مګا یو چې صاحبہ دلته مراد دغه ترک نه اغا په طریقې د استخفاف او استهانت سره ده چې د مانځ سپکاوی یې وک د خدای دی یو حکم استهانت یې وک نو په دې سره دا سړی له ایمان نه وځي او دویمه دا ده چې مراد له دغه ترک نه انکار د لفرضیت د صلات نه من ترک الصلاه متعمدا قصدن مونږ نه کاو تر منکر سه نو د خدای دی یو حکم نه انکار او د ټول نه انکار علی سوی ده کنه لکه د ټول قران نه سړی منکر سي په دې سره دی کافر کیږي که د خدای دی یو حکم نه منکر سه نو په دې سره دی له ایمان نه وځي او کنه دغه معنی د کفر د ځان دی نه د پوي کړی په پیدلې کنه او دریمه خبره دا ده دریمه خبره دا ده چې دغه حکم نبی کریم علیه السلام تغلیزن کړی دا سختی کړی دا شدت کړی دا د سختی دی وجنه پیغمبر علیه السلام ویل چې چا کزن من پری خود نو دی کافر کیږي معنی حقیقی یې دا نه ده، معنی حقیقی یې دا ده چې من ترک الصلاة متعمدا نو فقد کفر فقد قارب الکفر دا دومره لوی جرم ده چې که سړی قصدن مونږ پرې خو ده په دې باندې سړی کفر ته نږدې کیږي نو هغه د کافرانو متعلق ده کنه نو مراد له اشقانه مطلقي ګناهګار نه ده بلکې هغه اشقا ده چې دغه شقاوت د ده مؤبد وي ایله تابید لاندې ناکید لیکلی دي په طریقې د تابید سره وي نو هغه بیا مؤمن کافر کافر چې همیشه بدبخت دي هغه همیشه بدبخت څوک دي کافر نو هغه دلته خو لدینه کافر مراده په دې کې د عاصی لپاره له سره څه شی شته نو چې هغه له دې نه ثابت شي چې دا مؤمن نه ده په اوپېدله او بل دوی آیت مبارکه ویلی وو ان الخزي اليوم وسوء على الكافرين مراد له خزي نه مطلق خزي نه ده بلکې خزي کامله مراد ده خزي کامل رسوایی او کامل رسوایی به د کافر دی پاره وي هغه به د مؤمن عاصی دی پاره نه وي نو په دې کې مستدلال هغه د عاصیانو په حق صحیح نه ده نو چې کله د دوی استدلال هم صحیح نه سو د معتزله هم صحیح نه سو نو هغه قول اولی چې موږ مخکې ذکر کړی وو هغه حق قول قول د معتزله خوارجو دا بر هغه مردود او باطل قول سو تاسو په پوه شئ نن له ګوګل څخه واحتجت المعتزلة دليل نيولی وو معتزله وو بوجهين په دوو دلائلو باندې اول دليل يې دا وو ان الامة بعد اتفاقهما چې امت وروسته له دې نه چې متفق ده په دې خبره باندې چې مرتکب دې کبيرې فاسق خو ده اختلفو نو په دې کې اختلاف کړی ده انه مؤمنون چې دی مسلمان ده چې دا مسلک د اهل سنت ده او که کافر ده دا قول د خوارجو ده او که يا منافق ده دا قول د حسن بصري ده خو دا قول ده اولا کړی وو بيا يې رجوع ترې کړې ده ښه فاخذنا نو موږ عمل وکړ په متفق علیه باندې او اختلافي خبره پرې خودله او موږ دا ویلې چې دی فاسق د لیس بمؤمن ولا کافر مؤمن هم نه ده او دا رنګ کافر هم نه ده ولا منافق او منافق هم نه ده ول جواب ان هاذا جواب دې دې پاره دا ده ان هاذا احداث نو چې دا خو یو نوې قول ده چې مخالف ده لما لپاره دې هغه سره اجماع علیه سلف چې پیغه باندې اجماع مناقضه و د سلف صالحینو چې عدم منزلت ده بین المنزلتین چه نشتوالی د مرتبه ده په مابین د کفر او د ایمان کې فیکون باطلا نو دا به باطل وی الثانی دا منزلتین نه کفر او ایمان اخلي ولی اخلي د فد سوال د مخکې الته سوال تیر شوی وو چې مراد به ده منزلتین نه جنت او جهنم چې د دې په مابین کې مرتبه نشته حالان کې هغه خو د قران نه ثابت ده او الاعراف رجال نو هغه اعراب خو په مابین د دواړو کې شته نو هلته هم دغه نکته لیکلې وه دلته یې بیا رامعاده کړه چې مراد له منزلتین نه کفر او ایمان ده فیکون باطلا نو دا به باطل وي ثاني دویم دلیل دا ده انه لیس بمؤمننا چې صاحب د کبیرې دا مؤمن نه ده لقوله تعالی ځکه خدای ویلي دی فمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا ایا څوک چې مؤمن وي په شان د فاسق بندیدانو مؤمن مقابل لپاره د فاسق ګرځولی ده نبي کریم علیه السلام ویلي دي، لا یزنی الزانی وهو مؤمن، یو زناکار زنا نه کوي چې دی مسلمان وي، وقوله علیه السلام یا لکه نبي کریم علیه السلام ویلي دي، لا ایمان لمن لا امانة له، ایمان نشته هغه چا دپاره چې امانت نه لري، ولا کافر، کافر هم نه ده، لما توارث، ځکه، لما تواترت، ځکه په طریقې د تواتر راغلې ده، ان الامة کانوا لا یقتلونه، چه امت هغه مړه کول نه لکه مرتد مرتدین او نۀ جاری کول په دوی باندې احکام د مرتدینو ویدفنونه او خښول یې په مئیدرو د مسلمانانو کې نو جواب دا ده چه مراد له فاسق نه په آیت کې کافر ده ځکه کفر من اعظم الفسوق ده او حدیث وارد ده علی سبیل التغلیظ والمبالغة فی الزجر او لپاره د شدت په هغه منع کولو کې له ګناهونو نه بدلیل الایات والاحادیث په دلیل د هغه آیاتونو باندې چه هغه راغلي دي او هغه احاديث چې دال دي په دې خبره باندې چې فاسق مؤمن ده حتی قال عليه السلام تر دې پورې چې نبي کریم عليه السلام ویلي و ابو ذر ته لما بالغ في السؤال چې کله بیا بیا د سوال وکړ مبالغه یې وکړه و ان زنا و ان سرق و ان زنا و ان سرق پیغمبر اسلام ټول چې و ان زنا و ان سرق علا رغم ان فی ابي ذر په هغه خړوالی دی په دې ابي ذر صاحب باندې وحتجت المغ وحتجت الخوارج نو یو جواب خو دوه کنه چې دا تغلیظ او زجر دا او دویم ما درته وکړ خارجي جواب چې دلته نفي دی ایمان کامل ده لا ایمان کاملا لمن لا امانه له کامل ایمان نه ده مؤمن خدا پوه کېدل واحتجت الخوارج دلیل نیولای دا خوارج بالنصوص ظاهره په ښکارایتونو باندې په دې خبره باندې چې فاسق کافر ده لکه الله ویل دی و من لم يحكم بما انزل الله چا چې فیصله ونه کړه په ما انزل الله باندې نو دی له کافرانو نه ده یا لکه الله ویل دی و من کفر بعد ذلك چا چې کفر وکړ وروسته له دې ایمان نه فاولئک هم الفاسقون نو کافر ته فاسق ویل دي نو معلومه شوله چې فاسق او کافر یو شی ده وكقوله عليه السلام يا لك دا قول د نبی کریم علیه السلام من ترک صلاه متعمدا شاج قصد من پرې خدانو فقد کفر دی کافر ده ليس بکافر هغه کافر نه ده او اجماع منعقد ده على ذلك په دې خبره باندې على ما مر لك مخکې پرون خبره تیر سوی و چې اجماع د امت من عصر النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا هغه په دې متفقه ده چې په ګناه سره سړی له ایمان نه نوځي سائل راغی سوال یو چې عجیب خبره کوي اجماع په دې متفقه ده نو اجماع په دې کله راغلی ده ولی په مسلمانانو کې خوارج هم دي وپېدلی خوارج هم دي نو هغه خو د دې مخالف دي بیا اجماع چېرته شوله وپېدلی نو دی جواب کوي والخوارج خوارجونه خوارج دا خو وتلي دي عما له هغه شي نه انعقد عليه الاجماع چې په هغه باندې انعقاد د اجماع کېدلی شي نو فلا اعتداد بهم د دوی په وتلو باندې هېڅ باک هم نشته والله تعالی لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون نه راغله بټن سی وایي نه دا بل دا لاندې دا سی وایي کولر ده